زاد الطالبین شپږشتمه صفحه یو سل شپږ او یا نمبر حدیث دی 176 نمبر لا تجلس بین رجلین الا باذنهما مکه لا ما بین دو دو سلو کې مگر په اجازه د دې دوه دوه کسه لګیا دي نو دریم چې ورځي نو واجب راشم ا د دوو کسانو په منځ کې به غیر اجازه مزه بس خپل خبري بادرو بالصدقه دو کسان به غیر د پریا شروع دي لکه ما کول شاور ودرې او چې دو کسان فورا واپس شه یا اجازه وغواړه بادرو بالصدقه عمل پکار دی بادرو بالصدقه فإن البلاء لا يتخطى بادرو بالصدقه تلوار کوي په خیرات باندې خیراتون باندې تلوار کوي په خیرات باندې تلوار کوي جلتی کوي خیرات چې کې نو په پټ لاسه کاوه او جلتی کاوه په دې کې خیر دې سکان خیر دې سکان منګای دا یو د بل کاله نور سیواږي پروس کال پدرې زره غالي مسکال په اوه زره نو چې سپروس کال دی نو چې سکه لري کې دې چې کال په 2000 شي نه ار یو حتی سے حتی رسیدلې چې وسه کیږي ورکوا فبادرو بالصدقه تلوار کوي په خیرات کول باندې فإن البلاء لا يتخطى بشك امتحان چې مصیبت ها مخکار کوا ها تکلیف د دشمن یعنی خوشحالی مخکار کوا د دشمن په تکلیف باندې د پاره د خپل رو ستارون باندې تکلیف دی ته باغې خوشحالي مکوا په دشمن دې تکلیف دې باغې خوشحالي مکوا زکا رحم بو کی پاغ باندې الله الله باغ سي کی هغه با الله جوړ کی ويبتلي کا او او مبتلا بک تعالی رفای واول ته چې بیان کړي نه نه نه بس الله خو کويږي حالت نه چې په دې نه لګو ما باندې کیږي اتقوا النار ولو بشو یو هو داسې دشمن دی چې هغه نقصانی دی اتقوا النار ولو بشق تمرتن ځان بچ کئ دورنا اگر کې په یو سید کجوري ولی نه ځان بچ کئ دورنا اگر کې په یو سید کجوري ولی نه اې د کجوري معمولی سا دور نظام بچا تا الله دې موږ بچ معمولی دی وو چې دا معمولی یو ځای وسوځي کنه معمولی د ستنې نه او څومره سوې کوي څومره در کوي او بیا د کجوري سیسه خو بیا ډیر او بیا د جهنم وو ولو بشق تمرت فمن لم يجد آسو چو نممی نفا بکلمت طیبت خوش او آسو چو نممی نو بیا په کلمې پاکه باندې په کلمې طیبه باندې کلمه نیکه کلمه طیبه کلمه توحید یعنی ځان چې بچکه یا ځان بچکه د و نه پيوي سي د کجوري سي سل کجوري خیرات د ورکا یا مقصد دی پیسې د کجوري کټوله کجوره نشور کولې سي سور کا کجوره نیمه کا ها یوی سیو دا ورکا بل سیز بل دا ورکا بل بل دا ورکا و الله دا مستاد رضا دا پارا ورکا او کنا کجورم نو ورکا یاد وسن کیږي نو کلمه دا توحید خو دی وس کیږي کنه ها خبره خو دی وس کیږي چې او سره احکار تبای په لار والے غیر باندې مزه دا نقصانی ده جاهد المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم جهاد کوي د مشرکین سره په لګولو د مولونو تاسو وان پوسکم په کلاو د نفسونو تاسو وال سنتکم او په جب تاسو عجب باندې رد وکړه مشرک د مبتدی ما داغه خلاف لګو دا اوس مقنده کوس موږ مان نه لګو خو یې په بند شو به هغه بس مال نه لګو چې په ساله ولګو منګای د مالم چل راځي منګای د څه کوم ادا طالبانو ته غای او پنځه نوس کیږي دا وکړو نو چې مال نه لګي نو مشرک بسنګ سميږي بدعتي بسنګ سميږي بیر ماز بسنګ سميږي ډېر خلک الله د دې آلو په وجه باندې صحیح کړ ډېر خلک الله دې په آلو په وجه صحیح کړ حماد یو کسوي وې ستاده درس من نو ورې دلې په فهم دا چې مونږ واورې دا دینه مخکې مونږ عزیزي بابا ده ګاډه بم ډک لوریانو سبب دو اور ماشومانو سبب دو چلے مو واغه سره نو مې اوس اوس مو دوی با تجار چې ته اوس دا مان نه لګي دا علي نه برابرې نو بدغه شرک به خلک راځي هغه دا خو ځان له کولی ها مو خپل چې غوځم په حال باندې والله خبر دې زموږ سره بس کیږي خو د کونډې زویا څه خو به ته خو هم سکه کنه په غنورو زینو لګې په جمعو په سلوختو لګې خو چې موحد شي باز بیا دې ها د ته بیا پس په سیده خیرات چې دې کېږي نو بیا د یو روپۍ نه لګې اغتنم خمسن قبل خمسن غنیمتو غنا پنځه سيزونه مخکې د پنځو نه غنیمت غنا یو ځواني غنیمتو غنا قبل حرم کا مخکې د بوډا والی بوډا چې بیا هو ټول شپه ټکو ټوګه او خوب نه ورځي نو ځکه مجبورې به جمعات ته ځي وصحتک قبل سقمک او غنیمتو غنا صحت مخکې د بیمارینا چې خ ټیک ټاک نو سبا د پراسټیټ دی وکړو پرشن دی وکړو نور مسلې را لې نور مسلې را په نور باندې په خو باندې کوټ شي بیا جمعه ته نه پاتې شنو کلی وخت او کلی ځواني میوا اسب ځواني خراب کړ سبار مان کې پیغمبر پاک کوئی اوس د خصيحت ملاو دي ککن قصه آتمن دی وغنا کا غنیمت وغنا مالداری قبل فقر کا مخکد غریبین او د خوس کیږي الله طاقت در کړي کاروبار دې چلیږي نوکری نشتا په زر دوا دریس کیږي سپدا نه را پریږي مړېږي نه دا څنګه کوی دا کړه تنخواه جولای کې سیوا شو د میاش کارو سیوا نه شو پورا خو کولې شي کنه نه یاره بس دا کنه بس مر بشینو بعض خلکو نه چې یو روپۍ لري لکه ته وې چې ها ټوټه د بدن دې کټ کې ها غنا کا قبل فقر کا مالداری غنی ممسو سوال بیا روړیا کوړیا کړ دې یاره ما باندې خو وخت خو ګاډې مرا سره خو کاروبار مو خنو کریان مې خو زارتونه مې مو کویس مې نو کړین دا څه لاره تاسو نو کړی و غنا کا قبل ف جمعتونو کې دغه وس کې رشي شو کا دا و یو کاو بل بل پر خود و غنا کا قبل فقر کا یره و دا جمعه الله من لخر پروګرام دی راغلا پوه و غنا کا مالداری الله دا کړی نو بیا افسوس کې چې غریب شي و فرار کا قبل شغل کا او غنیمت وګړه اوس فراغت مخکې د شو خفاره رور فارغ کړي مور او پلار فارغ کړي چې بچي علم کوا دینی علم وکا دنیایي علم وکا د زنغوان غوالم خشاک نه غوالم بيزن غوالم اشه نه غوالم نه مړه زب لوفری کو تعلیم به چا پلارو کې لکه يهود وي دا به چا احکام مني چا پلار الله وي کمنه یو کړلو پتا به منه شکر نو باسي چې الله مالا پلار مور سبب د رحمت وګرځول او زه علم ته فارغ کړم نو زول نقصان کو دا چټانو خو په قران کې تیرې کم کړ نه لو پری به کله یو ځای کې نه او کله بل ځای کې نه او کله خوبونه کا او حیاتک بدی وګوال یو چې چرته د سال په ټیم کې چې تو سوچو کا گاډو کې بخلو کو دی او ټولو کې بخلو کو دی پکې بو ته پریږي دا نو چې دا چې تا د موس ټیم راغله په دې خلکو ایسو خو د موس اهتمام ختم شوی عقیده خو پرې راغله موس قدرم نه کې ځای دی وحیاتک قبل موتک او غنیمت وګڼا ژوند مخکې د مرګ نه چې سبا په خاورو کې پروت او ډېرې در باندې ولالي نو په جیدات سکه تو پانو کړو په بے پار سکے چې بیا په بل مزه کې نو هغه بیا ډېر افسوس کې ودا بے پار نو کړی چې دا دونه دا هم دې د پاره جوړ کړی او زه په دې کې سیسه په دین باندې لګوم نو کته سبا ملم شي نو هغه پرستای سبا تاسو سره سیږي کستا کما تعلق ورور جون غنیمت وګڼه مخکې دا خپل مرګ نه دی دا باندې ته ډیر بیا باسو نه کولو الله